باللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين قادا استطل دغه په مخکې د بات لازمه متضاد ذکر کړل اوس درته ذکر کوي صفات لازمه اول لفظي معنا واوري اي صفير اي حروف الصفير ثلاثه صفيرها مولا علي القاري دی وای چې رومي رحم الله دا ضمیر راځي کړه صفات ته او بیا وای آتم حروف دی صاد و زائن سین صاد ذاتی دې کې سفیر دی وضاحت شوه مخکې قلقله علي نه مخکې چې قلقله ذکر شو زه وضاحت هغه وضاحت کوم چې کوم د شعر سره تعلق ساتي یا زیاتی خبره ورنه په دې صفاتو کې موږ یو یو صفات کې ورس تر کې اعتبار عادي ته ضرورت نشته څوک چې وایي د ذری د تفصیلا نو لاله نو د صفات دا خبره د تکي یا کم زیاته تیری شي دا تفسیر افشاره ها صحیحه تر اشاره د اختلاف ته انحراف کې اختلاف وکړه خبر ما ذکر کړو چې انحراف په لام کې د برا کې دی وای صحیحه صحیح خبره ده چې انحراف په څه کې دی چې لام ورا لام ورا دوالو کې دی و به تقریر جعل او په تقریر سره ګرځول شوی نه دارا مراکې یې خراب تر په کې تقریر هم دي او باندې کې موږ درې مزارې ویلو چې تقریر وسنګي ولید تفشی شینو دلته په کلام کې قلب دی یعنی الټا کلام اصل کې دا دی